رسول الله مبارک فرمای چې کلم شیطان تاسو ته وسوسه واچي تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دغه وایي او مسله دا ده چې تا ته شیطان کله وسوسه واچي نو بیا دې چپ طرف ته درې والي ناری توکه دې چپ طرف ته او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا یو حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام مبارک ته یو صحابي وایي یا رسول الله اے دی الله پیغمبر یو مختصر نصيحت راته وکړه مختصر نصيحت نبی علیہ السلام ورته وایي لا تغضب قهر مکوا غصه مکوا ځکه قهر او غصه داسې یو خطرناک شی ده چې کله د قهر او د غصې نه سړی نه قتل وسی په چا باندې ظلم وسی د چا حق ځای سي چا ته بد رد وویل سي لا تغضب غضب مکو قهر مکو ځکه غضب او قهر باندې سره برانګښت کوي دا شیطان برانګښت کوي او که بیا نه کیږي غضب او قهر درغی بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ګوري من شر ما خلق کی ټول مخلوقات شر راغی د ټولو مخلوقاتو خو بیا دا درې شیان دې ته علما تخصیص بعد تعمیم وای علمی خبرې نه کو عام صادر ادمو د استاد ولا خبرې پښتنو ترجمه کو اسانه مختصره نو دا درې شیان خاص الله جل جلاله په دې آیاتونو مبارکو کې ذکر کړ ومن شر غاسق اذا وقب او زه پناه نسم پرب د سبا من شر ما خلق ومن شر غاسق د شر د تور شپینه اذا وقب چې کله تک تورسی غاسق د غسق نه دا غسق عبد الله ابن عباس امام مجاهد نور مفسرین وای دا شپې ته وای اصل وایي تیارې ته خو مراد نو دلته شپه ده اذا وقب وقب د وقوب نه ده او وقوب سي شپه تک تور سي اغتا وقوب وایي دا شپه یې ولې ذکر کړله خاص یو خو وجه دا ده چې اکثر جادوګر ساحران دا سحر د شپې کوي ځکه د شپې خلک ګرځي راګرځي نه دوی په اطمینان سره خپل سحر او جادو کوي او بیا چې په کوم ځای کې د کې خودلو اراده ای هغه ته هم تقریبا په اسانتیا او په سهولت سره کیږي او بل تاسو خدمت کې ما عرض وک چې ټول شرونه هغه د شپې وي د غلو شر د دشمن شر د شیطان د جنات شر دا ټول د شپې وي وګوره واوري مسلمانانو نو دې نه مراد هر قسمه تیار ده کاغه تیار او ظلمت هغه ظاهری وي که تیار او ظلمت باطینی وي د اعمالو تیا د بد عملو د ګناهونو بیل تیار ده د بد اعتقادي بېله تیاره ده، د کفر او د شرک بېله تیاره ده، نو دې آیات کې ومن شر غاسق اذا وقب اګر که ظاهري هغه تیاره نه پناه غوښتل شوې ده، خو لیکن تعلیم د دې ده چې د هر قسمه ظلماتو نه، د هر قسمه تیارو نه او د فتنو په دور کې چې د کومې فتنې هغه تیاره وي پناه په چا نیسئ؟ الله باندې. نو ایمان او عقیده به محفوظي اعمال به محفوظي د دنیا د هر قسم شرورونو او د فتنونو به تاسو محفوظي تاسو ګورئ حضرت یونس علی السلام هغه د مایع په خېټه کې راغی ژوندۍ مایع ده د اکسیجن اخیستلو صورت نه جوړیږي هوا نه راځي که راځي هم د مایع په خلوب راځي بدبویه هوا تور تیاری د مایع خېټه تیاره د دریاب منځ تیاره اب کوم میده کې سدی پروت غلطه تیاره فنادا فی الظلمات په تیارو کې आवाज وک نو معلوم سو چې من شر غاسق اذا وقبنا هر قسمه تیارو څه قسمه تیارو یې کاغه د شپې ولا نه ظاهري تیارو یې کو روحاني او جسماني د عقیده ولا تیارو په ټولو تیارو کې پناه پچانی زی الله باندې فنادى في الظلمات اواز يې وکړ په تيورو تيارو کې حضرت يونس عليه السلام ففروا الى الله د مشکلاتو تکالیف په وخت کې د الله طرف ته تښتېدل الله تعالی طرف ته منډه ورکول څه الله اله الا انت یا الله نست معبود سوا د تانه لا اله الا انت سبحان ټول پاکي تا ته ده یا الله ان كنت من الظالمين زه اقرار کوم ما زیاته یو کې ستا به اجازه زه د خپل قوم نه راغلم الله تعالی څه فرمایي فنجیناه موږ نجات ورک فنجیناه موږ نجات ورک حضرت یونس علی السلام ته ولیم نجات ورک ځکه ما طرف ته مونډه وکړه چیرته د تیارو په وخت کې فنادا فی الظلمات الله تعالی فرمایي دا نجات تاسو به دا اشکال وکړي چې دا خو دی الله پیغمبرو دی الله دوستو د الله تعالی طرف ته منډه وکړه تعالی ورته نجات ورک الله تعالی وایي کذالک ننجی المؤمنین دغه شان ته موږ مؤمنانو ته نجات ورکو حکم مؤمنانو ته چې ما طرف ته منډه وکړي مشکلات ورکړي ما طرف ته منډه وکړي ما نه وغواړي د سلیګلی خو په وایو خیر ده او لیګلی علمي خبره به کو خیر ده یو ما یو تقریر کړو جلسه وا ما سره سخت خوندې سو نو چې زه په لار روانو یو دوه وسیر واغه سره غږېدل وې مړه داسې سخت تقریر وک څه یې سره ویلې مړه خدای اوس کنځاو نه کې زم خوا سره روان یم اوس خرڅونه وې د سر څه کړی نو سخت تقریر وک نو وخت ونی همغه په خبرم پوینوسول نفاسات دا صيغه ده جمع او صفت ته صفت او صفت مخکې موصوف غواړي نو موصوف ته دی نفوس دی نفوس هغه نر او ښځې دواړو ته شامل دي کوم سړی چې جادو سحر کوي هغه په حکم دي خزو کې دي ځکه جادو سحر دار به غیرت سړی کاری چې همت نه کی مقابله نشي کولای په مټو کې زور نه بیا جادو کې دلته تس تس دلته پوسه پوسه کوي دغه عامل ته ورغلی دغه کوډګر ته ورغلی کوډګر پسې مګې د عاملانو پسې په دې ولو یې هم لیکلی تعویز مې درته وښو دا وایي له غمو بیا غم وایي او یا دا ظاهر دا نه چې نفاسات دا صفت ده او د خزو د پاره د خزو د شر د خزو نه چې هغه پکون کې وي د خزو تخصیص په دې کې څه ده وجه دا ده چې اکثر دا جادو سحر ښځې کوي تاسې د ما نه ډېر ګرځئ کوم ملا چې تعویزونه وباسي اکثر ښځې هغه ته رواني دا ښځې نه دي دا ډېر جادو سحر کوي نو د دې وجې نه ښځې ذکر کړلې او یا دا خلقت او طبیعت د خزو دی جادو سحر سره ډیر هغه مناسب ده ځکه جادو سحر دغه چا ډیر تاثیر کوي چې قوه خیال مضبوطه وي او د خزو قوه خیال ډیره مضبوطه ده درې رواج علماء دا لیکلي ده چې پیغمبر علی السلام مبارک باندې جادو سحر خزو کړیو چې هغه د لبید لورګانې وي ولیکن لبید ابن عاصم هغه ورته حکم کړیو امر ورته کړیو نو د جادو نه ولې پناه غواړي په دې آیتونو مبارکو کې ځکه چې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې جادو سوی وو او دا آیتونه الله جل جلاله د جادو د ماتولو د پاره نازل کړي او بل دا چې جادو ډیر بد شی ده یو انسان په ځان نه پوي هغه د ما بلډ پريشر ده د ما فشار ده سر مې خوږیږي پلانې بیماری ده د غریب ډاکټرانو ته ورځي او حقیقت کې د ډاکټرانو سره علاج نه کیږي الته خود باندې جادوګر جادو کړی وي نو ځکه الله جل جلاله دا جادو به تور تخصیص ذکر کې بدی کې zarar ډیر زیات ته تکلیف ډیر زیات ته سړی ور باندې خبر نه وي د غریب کار سوی ومن شر حاسد اذا حسد حسد ولی ذکر کې د حسد نه ولی فنا غواړي ځکه د دوه وجونه یو دا چې پیغمبر علی السلام باندې سي جادو سوی وو د جادو سبب د يهودو نصارا او حسد د پیغمبر علی السلام مبارک سره قتال یې له مسلمانانو سره کولای نه سوای، جنګ یې کولای نه سوای، نو بیا یې په جادو باندې لاس پورې کړ او پیغمبر علیه السلام مبارک باندې سحر او جادو کاوه. او یا دا دا یا دا چې دا حسد حسید سړی چې حسد کوي دا چېرته هم چا سره چې حسد وي کرار کیني نه. چې کله موقع په لاس ورته راځي که د مال ضرر وي که د بدنامي ضرر وي که کوم قسمه ضرر یې هغه ورته رسوي نو له دې وجې نه په دې آیات مبارک کې الله جل جلاله موږ ته دې تعلیم راکړي چې خصوصي طور سره تاسو په ما باندې فنا ونیسئ د حسد د حسد نه ځکه تاسو خو همیشه په ځانۍ خبر نو تاسې چې په ما باندې فنا نیسئ د حسید د حسد نه به تاسې جان د تاسې مال د تا عزت د تا ابرو د تا ناموس به ټول محفوظ وي حسد درې قسمه ده درې درجې دي د حسد دا ډېر ضروري ده دا واورئ یو دسی حسد چا تراغی د چا مال زیات سه دینه مخ کی مخ کی تاسو لغونی د حسد تعریف او فی زنی بیا به د درجه درته ذکر کوم حسد شي شتوي یو چا تعالی جل جلاله مال ورک چاته الله جل جلاله عزت ورک چاته الله جل جلاله شهرت ورک چاته الله جل جلاله علم ورک چاته الله جل جلاله تقوا دینداری ورکړل ته دی غمال ګوري دغه شهرت او عزت ګوري دغه علم ګوري دغه تقوا ګوري پسلو کې دا خبره راځي چې دا نعمت خدای زینه اخیستلې وای دا مال ختم سوی وای شهرت په بی عزتی باندې بدل سوی وای علم په جهل بدل سوی وای تقوا خدای ورنه اخیستلې وای دا حسد ده کبیره ګناه ده او دا اوله ګناه وه چې په اسمانونو کې وسوله اوله ګناه وه چې د ځمکې په سر باندې وسوله اسمانونو کې شیطان د حضرت آدم علی السلام سره حسد وک او تسجده ونکړل نتیجه څه سو الله جل جلاله شیطان د خپل دربار نه وساړ په دنیا کې هم مردود فخرج فإنك رجیم اوځه ته زما د رحمت نه زما د جنت نه د پرشتو د صفوفو نه اوځه فانک رجیم ته مردود یې ته رټل شوی په دنیا کې هم مردود اخرت کې هم مردود ابد الابد مردود ده حسد یې کړی وو نو یو څوک که حسد کوي نو هغه پرشته صفت نه جوړیږي هغه عالم صفت نه جوړیږي هغه ابلیس صفت جوړیږي ابلیس صفت قابل د حضرت آدم علی السلام زوی خپل روح حابل شهید ک د حسد په بنیاد باندې نو تاسو ګورئ دنیا کې څومره قتلونه سوي دي، لکونو اربونو باندې قتلونه کیږي لګیا ده تر قیامته پورې په هر قتل کې څومره خطرناکه ګناه ده حسد خو د حسد په مقابل کې یو بل شی ده هغه ته غبطه وایي په عربي کې موږ تاسو ورته پیرزو وایو ډیر مې په پیرزو سره دغسی وای حاجی صاحب فرزو وای که څه وای تاسو یا رشک ورته وای دا اردو کې ورته رشک وای دا فرزو موږ تاسو خلک غالبا ورته وای هغه دی ته وای چا مال ور کړی دا چا سره مال الله تعالی مال ور کړی دا شهرت دا عزت دا علم دا تقوا دا تو یا الله دا مال دې دوم نوشي جان سره تقوا شهرت نوش جان سه علم نوش جان سه یا الله زم د تا بنده یم ما ته مرا کې دا مال حلال وګوره حلال مال بغواړي په حرامو کې غبطه نه کوي په ډالرو کې غبطه نه کوي چې دا چې ډالر خو وګټل یاد نه ما ته حلال کې بغبطه کوي حرامو کې ونه کوي هم په کې غبطه کول الټه ګناه ده ځکه غبطه رشک او فیروزو په حلالو کې کېږي حرام خو د انسان غائط دی د انسان او د سماتې په شان دی غنم بد دی اور د جهنم ده نو څوک دا وایي چې پلانې خو د سماتې کې ماتم دي څو د سماتې راکې موږ اکثر خلک الله دې عفو کوي په دې شي کې مفتلا یې شي ډیر شي په غیبت دا جایز ده بلکې د الله تعالی د نعمتونو حلال نعمتونو سوال کول دا عین عبادت ته ثواب ده زمونږ په دې احادیث کې لوی محدث علامه ابن حجر رحمه الله تیر سوی ده دا مسله ده څوک د زمزم وبس کی په کوم نیت باندې اوس کی اما قشان تمامله الله جل جلاله ور سره کوي دا حضرت سیدنا عبد الله ابن عباس روایت رضی الله تعالی عنهما د زمزم وبس په کوم نیت باندې اوس کی اگر کوم معامله الله د سره کوي حافظ ابن حجر رحمه الله د زمزم وبس کی سوال کوي یا الله جل جلاله ما ته هم د حافظ شمس الدین ذهبي رحمه الله په شان باندې حافظه راکې ذهن راکې ما او زمزم لما شرب له او بده زمزم داسې یو سیز ده په کوم نیت چې سوچ کې بس هغه معامله الله د سره کوي نو بیا د حافظ ابن حجر هغه حافظه چې د علامه زهبي نه خدای په کو ته زیاته حافظه ورکړل دا غفته ده دا جایز ده بعض خلک دومره سخت حسد کې واقعي وي خدای ما ته یې مرا کوه خو له دنه واخله موږ پښتانه ټول دغه سي دي وي خدای ما ته یې مرا کوه ماري خدای بیړه غرقه کې غوځره واخله دا کنه نه دغه څه هم خو در کې لګي دغه څه ده ګومان کوم ته چې ما تقریر کاوه یو خبره مې کوله نو افډاګانو ډیره جذبه سره ویل مله کې ټول دغه څه ته ګوره دې شریف ویل حسد دا درې درجه لري د هر درجه خپل علاج ده او دا ډیر اهم ده دا واوري امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې په دې باندې خبره کړې ده یو دای د حسد اوله درجه چاته مال ورکړی الله تعالی عزت ورکړی علم ورکړی تقوا ورکړی ده زړه کې د لا غونی د سی خیال راسي دا ګوره زړه کې د لغونی خیال راغی چې دا ګوره دونه پیسې دي دونه مال ده دونه شهرت ده او دومره علم ده او دومره دا شی ده او دا شی ده دا غیر اختیاري ده دا یو درجه ده بل درجه دا ده چې زړه کې خو دا خیال راغی چې مال خو ډیر ده عزت یې زیات ده علم او تقوا خو له غونډې زړه ته صدمه او تکلیف هم ورځ لږې ټکان هم پکې راغلل لږ صدمه او تکلیف هم ورته ورسېد لږ ټکان هم پکې راغلل دا دومه درجه ده دا هم غیر اختیاري ده وګورئ د خطرناک خدای دې پینیسي نه خو د خطرناک پرېږه دې بینه کینسر د کینسر که په زړه کې دې پاتې سوله تباکوي دې که زړه کې دې پاتې سوله د ګناو هغه ستا د زړه به د ګناو هغه مرکز وګرځي پرېږه دې بینه خبره ته مختصره کوم علاج څه ده علاج واوري چونکه دا ښه خبره نه ده چې زړه کې دا خبر راوګېدل چې د ته وایي دومره ډېر نعمت دا ښه خبره نه ده ایا د زړه ته ټکان راغلل او دا دی وغوښتل زړه چې دا نعمتونه اخیستل سوی وای دا ټکان دی راله زړه کې ښه خبره ده که بیکاره بیکاره خبره ده نو وای الله ما توبه ده په توبه نسوها سره می توبه ده یو بیکاره خبره بیکاره عمل هغه زما زړه کې د هغه خطره تېره شوله او د هغه شدت او تکلیف او ټکان ما ته راغلل، اګر که بې اختیاره ده، خو ښه خبره خو نه ده، توبه استغفار یو. دوم، دوم چې چا ته د زړه کې دا خبره راغله او یا د زړه کې دا خبره را تېره شوه چې دا نعمت چې نه وای ورسره ونه ختم شوی وای، مال، شهرت، علم، تقوا، نو هغه ته د شپې پټې پټې دعاګانې کوه یا الله مال نور هم زیات کې امام غزالی رحمه الله لوی صوفي ده هلته خو دې زړه وایي چې نه وایي خو دلته دعا کوي یا الله مال نور هم زیات کې عزت نور هم زیات کې دعا ورته کوي نو په زړه باندې اره تیریږي نو چې اره تیر سوله موږ حیوان زبا کو پاک شي که مردار شي پاک شي دا رقم چې دا روحاني الله ور باندې تیر کی دا علاج وکي دا پرېشن وکي د زړه اداره زیله د حسد ولا ختم سوله بالکل ختم شو او دریم دریم دا چې دغه سړی تعریف کوا مجلس کې ناشته او ډیر ښه سړی دا ډیر لوی سړی دا او ډیر لانه دا چې څونه د هغه صفاتونه یې هغه کې موجود دي هغه تعریف د خلکو مخ کې کوا زړه دي تعریف غواړي زړه تعریف چې دی غواړي اوس په زړه باندې عادت یې د زړه اپریشن کې چې دا حسد ختم شي نو دا غره لپاره امام غزالی رحم الله درې ملاج دا خو له تعریف کو تعریف پسلو باندې اری تیری شي زلو باندې چړی تیری شي دا رسیده به روحاني تور سره باندې تاغه شک صدر اوسي ته پیغمبر امتی وما ذلك ان الله بعزيز درېمه درجه د حسد دا ده چاول خو دې پسلو کې دارا چې دې دومره ډیر مال بیا د زړه کې دا شدت او ټکان پیدا سره چې دا مال خدای ورنه اخیستلی وای په بعد کې دی عملی کاروایی شروع کړل هر مجلس کې غیبت کوي هر مجلس کې شغل خوري کوي هر مجلس کې بدنامي کوي عملی کاروایی شروع کړل نو په دې صورت کې دا کبیره ګناه ده، په دې دې خدای نیسي، ځکه غیبت چې ته کوې مجبور یې، بې اختیاره یې کوې که بالاختیار یې کوې؟ بالاختیار یې کوې، سخته ګناه کې مبتلا شې، غیبت کوې، چغلخوري کوې، بدنامي یې کوې، بې عزتي یې کوې. چې هغه مال او د دنیا عزت او شهرت دا ختم سي دا کبیره ګناه ده سخته ګناه ده وګوره ګناه دا مرض ده او د هر مرض د لپاره علاج ده نو د ګناه او د بیماری علاج توبه ده توبه خدا حسد د شي سخته ګناه ده چې دا خالق په توبه معاف کیږي نه تر څو پورې چې چا حق در باندې اوخته دی غنه معافي ونه غواړي دا دوم صورت ته سورۃ الناس مخکې صورت کې د الله تعالی یو صفت ذکر سو او د درو شان نه یا د سلور شان نه پناه وختل سول په دې صورت کې د الله تعالی درې صفاتونه ذکر سول او د یو شر نه پناه وختل سوی نه چې هغه انسی او جنی شیطان ده دغه د وسوسې نه وجه څه ده؟ وجه دا ده چې په مخکیني صورت کې جسماني تکالیف من شر ما خلق جسماني تکالیف وو جسماني تکالیف منتها دومره یې مړ به شي او یا د هغو دپاره څه علاج کېږي خو لیکن شیطان خبیث هغه د تا آخرت خرابوي تا ته روحاني تکلیف رسوي د دنیا دې هم خرابوي اخرت یې هم خرابوي فلهذا دا ډېر نهایت خطرناک شر ده او په دې شر کې خامخا د الله تعالی طرف ته منډه کول پکار دي خامخا دې کې ډېر تایید ده دې چې الله تعالی ایمان او فنا غواړي څو پر دې ایمان اعمال صالحه اخرت دې محفوظ شي اخرت قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس قل وایه ای پیغمبره ته هم او ستا امتیان هم اعوذ زه پناه نیسم برب الناس فروردګار د خلکو رب مالک ته وایي رب هغه څه ته وایي چې هغه مالک یې او د هر شي د اصلاح کوشش کوي اصلاح الله تعالی زمونږ د اصلاح زمونږ د شان د مناسب د اصلاح هغه ذمہ واري اخیستلې ده خو واجب نه ده ور باندې فضل او احسان ده برب الناس هر یو مالک چې په کار دا اوسې دسې ویلي وای قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس یو شی چې یو ځلې په اسم ظاهر ذکر سي دوم ځلې په ضمیر ذکر کیږي په کار دا چې ملکهم الههم ویلې وای دلته ناس ناس ولې ویل چې څنګه دا دعا ده په دعا کې تکرار دا پسندیده وي علماء لیکي چې دعا کې هر دعا درې واري کوه څو واري درې واري خدای پاک ما ته خو علم راکې به عمل نو دا درې واري وای خدای حلال مال راکې درې واري دعا کم از کم تکرار پکار ده او یا نقطه داب کې ذکر کړي قل اعوذ برب الناس د ناس نه مراد ماشومان دي ځکه د ماشومانو تربیت ته ډیر ضرورت دی د ماشومانو تربیت ته ډیر ضرورت دی ماشوم چې څنګه تربیت کی او کې د قشان ته بلويږي نو ناس نه مراد ماشومان دي او ملک الناس د دې ناس نه مراد نوجوانان دي لکه ملک کی معنی د سیاست پرته ده د طاقت او د قوت پرته ده او د دین خدمت دا په ځواني کې کی کیږي کوم قسمه خدمت چې کوي چې ځوان خدمت وکړي ملک الناس او چې کله سړی ځوان شي نو طاقتوري خو به یې ځونه کې خپل طاقت جواب ورکړي پته ورته ولګي چې پاچا څوک ده الله ده ما طاقت نشته زه څه شی او چې ځواني دا ځوانان خو بعضې داسې به بر به بر رواني ته به وایي چې بلکل ځمکه دوی اړوي لن تخرق الارض ازوانی یو نه شي الشباب شعبه من الجنون خلاجی ملک الناس اله الناس د دې ناس نه بډاګان مراد دي ځکه اله کې معنا د عبادت ته عبادت هر چا سره مزه کوي خدای بډاګانو سره ډیره مزه کوي کله په ګیره کې سپین ویښته وسه وې بس وزه کله بیانې ته وکتل سپین ویښته ده یو دنیا نه تلل دي ځکه تغیر راغی کنه ځکه اوس د ګیره توره سپین ویښته ده دا سیمړ سی بیا سپین کفن درواچي دا کپڑے وتانه وباسي کنه زمونږ یو بزرګ تیر سوی ده اکابر علما دیوبند کې اوس وفات لاهور کې حضرت نفی شاه صاحب حسینی رحمه الله هغه یو بکسو بکس ساتل په کې ولا بیا چې د بریتونه سره په جوړي د نکان پرې کې څور ته وای نه خون کار نه خون ګر دا بو شمنز بوا کوم چې سترګو دا سلای دا چې زونه ټولو پک هغه ټول په یو کفن کې بند کړیو کفن په یو باندې لیکلی و نفیس ایک دین دنیا سی تیری جان ہے وی نفیس واورا خام خالی دی دنیا نه ورځ د تات لوي دي پاتې کېږي نه دستا کفن ده سمجھ کړه خبره کړه نه نو بډاګانو سره عبادت مزه کې نه ناس کې دې ناس نه مراد بډاګان دي او زموږ بډاګان څه چل کوي زموږ بډاګان خپ کېږي ما زموږ بډاګان په زمي کې لمر ته ناس دي غیبت کوي دروغ وایي دیو بل خپې وهي دک نه دغه نسوارم کوي شنش نه نسوار په خون کې اچولي هغه په سپینه ګیره چې راځي هغه سپینه ګیره څونه مبارک شه ده پاکه ستره پرې مردارو نسوار باندې تکش نه کی دونه بد ښکاریږي بیا مینځي هم نه زموږ یو استاد هغه ویل جنت کې به نسوار نه وي نسوار به جنت کې نه وي دا ولی سوال دا د جنت کې هر هغه نعمت چې سړی سړی وغواړي وې دا نسوار ګند ګند ګند جنت کې څوک غواړي نو زمونږ وډاګال مرته نه چې نسوار کړي نسواریان او یا د سړي زړه درد وکړي بعضې بوډاګان د المسي کراروي لمسی را ایستلی ځواني خو یاسې تر موږ به تر داسې تېره سوي خدای دې خدای شان ده هغه یې را ایستلی په کپړو یې متیاز یې مور وکړي ورمردار یم کې بیا په یو کې لمونځ هم کوي بي بي سي راډو نه مراد د امریکې راډو نه مراد ده هغه د مسلمانانو په زړونو کې خطرناک خطرناک وسوسې وراچي ورچي کنه ورچي ورچي عقیده یې ورته خرابوي نظریه یې ورته خرابوي ایمان د ایمان غله دي د ایمان د ایمان ډاکوان دي د اعمال الصالحه ډاکوان د مسلمانانو د اسلام غله دي وسواس يا وسواس مصدر ده بطور مبالغه شيطان ته وسواس ویل دي وسوسه وسوسه هغه د شیطان پټه خبره چې आवाज اوریدل کیږي نه خو د تا په زړه کې در اچي د خیر که د شر د شر د ګناه د کفر او الهام هغه د خیر خبره چې د پرشتې طرف نه راځي یا د الله طرف نه راځي خو د خیر خبره وي خو دا علماو لیکلي دي الهام دا متقیانو ته کېږي وسوسې ګناهګارو ته کېږي وسوسه وسواس وسوسه یو وسوسه ده او بل وهم ده شیطان وسوسه چي انسان وسوسه چي نفس د انسان د انسان ته وسوسه چي عقاید کې ورته وسوسه چي عقاید خراب کی عقاید خراب نه کی اعمال کې ورته وسوسه چي ګناه کې مبتلا کی که په ګناه کې مبتلا نه کړي په هغې زور ونه رسېږي بیا چې عبادت کوي عبادت ورته خرابوي ریا نمود دکلاوه تکبر تکبر فی عبادت کې مبتلا کړي بعض خلک دوه رکعاته نفل وکړي په زړه کې او زه خو ډېر لوی بزرګ سره یم یو تلاول چې تبلیغ کې تللی و تبلیغ ته تللی و چې راغلی نو د ځوانان هم ډېر یوراني د ځوانان نو ځوانانو په جماعت کې ټوکې کولې د ورته ویلې کېنه کېنې کېنې شور مه کوي خلوی سته په مو وخې راځي کېنې وې په ما وهې راځي دې تکبر فی العبادت وایي دا ډېر خطرناک تکبر ده ډېر خطرناک تکبر د ناوخته ده که نه په دې مې ډېر خبر ورته کړې وه تکبر فی العبادت یو لیک تلاوت وکړي زړه کې دا خبره راسي نه دا وایي الله دا تا فضل و دا مونږ ما وک دا ما ته عبادت وک تا بندگی وی الله دا تا فضل کنزه مجرم خطاکار سیاکار یا الله تا په ما سول لوی فضل تا باندې ما تا په ما باندې مونږ ما تلاوت توفیق تارک دغه طریقه ده تهجد المنز ته چې پاتې نو سبا ډیر ببر ببر مګرځه ان مو خلیفہ صاحب د دیری خلیفہ صاحب خدای دې ژوندې لري عمر کې خدای برکت واچي دغه کیسه غول یو طالب د شپې تهجد مونږ کړو سبا پاینه کې دا مخ کو سودره مخ کې منوارات راغلي کنه دی راغلي ته شي برکت مونږ وکي سبا دې نه مخ ته نیولي سودره غنوارات راغلي کنه دومره خزر خو ناراضي دومره زرم نه راځي انوارات تاجو ډېر لوی عبادت ته الله تعالی سي چاته په نظر د کرم وګوري چاته الله تعالی شرافت او عزت ورکي هغه به د شپې په تور تیار کې راځيږي او ځان ته وي ترې دا ډېر لوی شرافت لوی عزت دا د الله په فضل کېږي اته یو حدیث فرض الفکر سره کتاب کې راخیستلې ده چې هغه څوک چې د الله تعالی پسند نه وي هغه ته تاجو توفیق نه ورکي خدای پاک وایي دې مخ ما ته مرا ښکاروي د شپې شپې خو ما اختیار صلح ما ته درېږي دا څه بلان او باقاعده وي پرشتي مقرر کړي او ته دې کوي ویده یې کوي او چې یو سړی په ځواني کې عبادت کوي تهجد کوي او بډا سو او جګېدلی نیسي الله تعالی یې فرشتي مقرر کړي دي هغو ته وایي چې که راجګ سو خو راجګ به سي که نه خالي په دا یو اړخ باندې راواړوئ آرام وکړي خیر ده بیا بیا په دې بل اړخ باندې راواړوئ ځواني کې ډېر تکلیف کړی وسواس نو شیطان وسوسه اچي وسوسه وسوسه یو اختیاري ده بل غیر اختیاري ده اسی سړی ته وسوسه راځي خیالات راځي په دې خدای نه نیسي البته بل اختیار وسوسه راوړي اختیاري وسوسه دي راځي دا ګناه ده د دې بچ کېدلو طریقه دا ده چې د اخیری سورت قل اعوذ برب الناس د دې تلاوت ډیر کوه بل یو وهم د وهم ډیر مسلمانان په دې وهم کې مبتلا دي وهم وهم دا شانت او دس می او دس تی وک یغه نه ما تا ته وسوسه را لوهم راغی چې ته می دا جې وچ نه پاتې څه نه پاتې وچ نه پاتې دا چای پښه مې وچه نه پاتې رسر مس مې کړې که مې نه ده کړې دا وهم ده د دې دوه علاج دي یو علاج دا ده چې کوم وهم بیماری کې څوک مفتلای دغه خلاف دی کوي نو وسوسه رااله چې دغه جامې لکه چې وچ پاتې سوی ده وی بیا مې ویلې چې هغه دې وسوسې خو څه هغه په کار ده وسوسه رااله دې ته په اصطلاح تصوف کې وارد وایي دا لکه چې څه چل د خدای پاک خبر راکړي وی لاړم ومې مینځ چې رالم بیا می وسوسه را لسی لکه دغه جې د سره سی بل تر لکه وش پاتې شو بیا می سینا د دې څه خیال په کار دا می ومنځ درې مال سی ولاله په منځو درم وسوسه را لسی ته دا کله کې وچ پاتې په ما ته حضرت ته یې تر ته دا خبرې کې بما ته بس کیږي مې مونږ بیا ودا سې کوم بس علاج موس او دا دا شیطان طرف نه تو یې څنګه ځکه تا ته داس کې وسوسه را دي او داس موس کوم ونس بعض خلک وسواسياني وهم بیماری باندې مبتلا نه یو ګنټه په او داس تیر کی بعضې دوه ور باندې تېرې کړي بعضې ولاړ دا دا کوي اخر دا څه په مشکل کې ګریتن او خلاصه دا مونږ پرې ده خبره دی وهم شیطان تا ته چې چل مانځه ته ده د مونږ در باندې پرې ګرځي فلهذا دې علاج دغه ده د وهم بیماری یو حدیث ده پیغمبر اسلام ته صحابي راغی رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وسوسه راځي چې ما اودس مات شوی ده او که نه ده مات دا وسوسه راځي دې علاج څه ده نبی علیه السلام ورته وویل چې اودس هله ماتېږي که چېرې تا د خپل هغه بوی واورېد محسوس که او یا د اواز واورېد که بوی او اواز دې نه واورېدلی بیا د اودس نه ده مات او دا حدیث چې بعضې خلک واوري دا ځان ته چې اهل حدیث وایي اهل حدیث هغه وایي حدیث موجود ده بیا دی خل د امام ابو حنیفه او امام شافعی رحم الله فقه ته ضرورت ده خدای غریب د حدیث په شان نزول خبر نه ده شان ورود باندې اصل کې مسله دا ده دا مسله نه ده چې کله ته د خپل او د سمات بوی محسوس کی یا د اواز په غوږ واورې نه او د سمات او که سل زله دی یقین راغلی چې او د سمات ده خو بوی د محسوس کله نه ده اواز دی اورېدل نه ده نو ته وایې نه بس ما د سنه ده ما نه نه چې یقین دی وی چې ما اودس مات ته که بوی دې محسوس کړی که دې نه محسوس کړی که د اواز اوریدلی که دې نه اوریدلی اودس دې مات ته هغه پیغمبر اسلام خو هغه صحابي د وهم د وسوسې په بیماری باندې مبتلا و دغه علاج دغه و علاج دا و چې بس اواز دې نه اوریدلی بوی دې نه محسوس کړی کوی سمجھ کې راځي خبره کې نه راځي بعضې خلکو ته وسوسه راځي وهم راځي دا به ما ښځه یي که به مې نه یي ډېر خلک دي شي کې واقعي او دا به زما زوی که ما دا وهم ده د دې علاج دا له شیطان ته لکه ورکوه یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته داسې وسوسې راځي په زړه کې چې که زه د هغو وسوسو اظهار په ژبه باندې کوم نو دا خبره ما ته بهتره ده چې زه کویله نه ده تور غونې شي چې اسوځي هغه وګرځېږم ښه ده خو نه چې خبره دې ما په ژبه راسي ده چې وسوسې راځي نبي اسلام وتل اها کسه یا رسول الله مبارک د قشان د کفر په حالت کې د وسوسې نه راتل لکه اوس چې رات راځي پیغمبر اسلام سوتای ذالک صریح الايمان دا صریح ایمان دا ښکاره ایمان ده ځکه شیطان غل ده غل دی یو کور نه غلا کوي چې کوم کور کې مال او اسباب وي د کافر سره چې کافر خو چې شیطان خبره ذالک صریح الايمان دا صریح ایمان ده تاسو ته یو نقطه وایم بعض موږ ته خلک راځي دغه د شانت وسوسه کې مبتلا زه ورته وایم په دې وسوسه ته خپه کې خوشاله وینا خفه یم زړه راځي دومره زیات خفه یم چې سم خون نه راکې زه تم دا خفه ولې دا خفګان خو یو شای ده کان د دې سبب څه ده به ما ته پته مې سبب ایمان ده کان ایمان دې دې سبب ده چې تور باندې خفه کېږي پر یو وسوسو باندې او دا غوي زهر په خلو نه کې نو دا ایمان ده او دا ایمان دا غره پر سبب د معلومست ایمانداری نن یو سړی ما ته راغلی و د ایمان هم ډېر لوی نعمت ده د یونیورسټي کې سبق وایي او فارغ ده ډاکټر جوړېږي څه روحاني بیماري باندې مفتلا او غریب په چغو چغو یې ځړل نو ما ویل خدایه پاکه ګوره ږیره یې خرېیلې ده سرتور سر ده ماحول هم د یونیورسټي ماحول ده خو دا خو ایمان ده اوس ایمان هغه راوچت شوی دی د ایمان هغه رڼا د ایمان تجلیات راوچت شوي دي ما فقیر ته راغی اوس چل راښیه او غریب زړل په چغو چغو یې زړل ما ورته څه ذکر وښود الله الله ذکر مل کوه څه دا موضوعتین مې ورته یاد کړم څو ذکر مې ورته وکړو چای مې ورباندې وڅکه د زمزم اوبه مې ورباندې وڅکلې ما دا غریب بیمار دی چې ښه شي نو ایمان خبره مې دا کوله ایمان ډیر لوی شی دی ایمان ډیر لوی شی دی ایمان خامخا یو وخت کوم ده هغه رڼا راړي کار څومره یو سړی ګناګار وي مجرم خو چې ایمان یې پکې خامخا یو وخت رڼا راړي ارشاد العزیز رحم الله د لوی محدث د حدیثو تیر سوی نه یو په داس کې به یو هندو کې نوست هندو دا موږ سوفیان ډیر چا څه نه وایو اګر که د سرتور سره راسیم په پین شټ کې راسیم ګره خریلی هم کینچ کړی هم موږ څنګه ورته وای ډیر یا موږ د باندې لیکه راتاو بیا وته لې نسی دا خپل به سم سي د غیا د موږ دی ویل نه انشاء او کدا تاول راتین کې وتختی خبره به خراب شي شاه عبد العزيز رحم الله ته یو هندو راغی هندو او د هغه په درس حدیث کې به کېناست او شاه عبدالعزیز رحمه الله دومره لوی سړی و چې په هغه وخت کې به یې مخ پټاوه د خلکو نه، وایي هغه خلک چې هغه مسخ شوي د ګناه د وجې نه ماته یا خنزیر یا سپی یا بل حیوان ښکارېږي، زه شرمېږم چې هغه ته وګورم. پټ مخ به جمعې لمانځه ته پټ مخ به کور ته تلو. د هغه هېڅ هم نه غوښتل چې اسلام راوړي. خو چې کله حضرت وفات شو، د هغه زامنو ته راغی، وایي زه مسلمانېږم. نو دوی ورته ویل اسلام یې ډېر لومبی زړه ته داخل سوی وو خو لیکن اظهار مې اوس وکړ اظهار مې اوس وکړ دا موږ ملایانو طالبانو ته د پاره دی کې یو نصیحت دا عوام ورونه موږ ورونه دي مسلمانان دي زموږ جلسې په دې آباد دي زموږ مدارس په دې آباد دي او موږ دوی ورونه یو سره نو په دې سره موږ بل شفقت معاملې کوو شفقت دعاګانې ورته کوو د شپې به دعاګانې ورته کوو عام اوقاتو کې به هغه د دوی ته دعاګانې کو یا الله دې مسلمانانو زړونه خدای بدل کړي ټول مسلمانانو ته بیا خاص کر هغه مسلمانان چې موږ سره تعلق کی کینی را سره اگر که ظاهر سره کمزور وي دعا ورته کو خدای خو ډیر مهربانه کار خو په دعا کیږي نور دی درنه ولاړ شي پیسې د ذمه وار نه یم چې په دنیا کې خدای عذاب در باندې راوړي زه دې په آخرت کې ذمه وار نه یم بس زه درنه لاړم ما دومره کار وسې ته مې پرې ګناه کې مبتلا کړل غزوه بدر کې د ابو جهل او د هغه د ملګرو سره شیطان د سراقه ابن مالک مدلجي په شکل کې ور سره ملګری سه زه دې باندې مدلج قبیله مشر یم زه به تاسو ملګرتیا کوم حتی مفسرین لیکلي غزوه بدر کې باقاعده شیطان ابو جهل تلاش ور کړو د سراقه ابن مالک مدلجی په شکل کې لا ور کړو را چکرې واه چرکدوی کوله اوس کله جبرائیل علیه السلام ولیدو خو اسمانو کې لیدلی وو او فرشتې یې ولیدلې تفسیر لیکلي سوکا آرام سره لاس پرې خو د ابوجهل لاړ وتښتېد ابوجهل چېرته لاړ زه راځم دا څه وینم چې تاسو یې نه وینئ بیا چې کله د ابوجهل نور ملګري ابوجهل خو بیا مردار سره نور ملګري چې مکه مکرمه ته رااله بیا سراقه ابن مالک مندجی ته شکایت وک موږ سره یو ځلې ماهده وکړه موږ ته ملګرتیا کو بیر میدان پرې خو ولا که زه خبرم یو ما ته صفته ده هغه شیطان نه خناس ځکه ورته وای خناس په شاتلو ته وای تا په ګناه کې مفترا کې نور استاسې مواد نه ده د د کار دغه ده د د کار دغه ده حدیث مبارک وی کې راځي شیطان ابلیس د دې لوی بچیان دي لوی ذریه ده او دا ځلی په دریا باندې تخت ولګاو دونه طاقت ورده ابلیس او ټول شیطانان زمکه تاسو ته ولي ورچا یو خپل پروګرام ورته راوړ ورته بیانې سما د شو کپلانی باندې موږ پرې خو په فلانی مې زکات پرې خو په فلانی مې حق وکړل یو شیطان ورته راوچت سي هغه ورته وایي ما یو کار وکړ څه کار دی وکړ یو خاون او بیبي وا ډېره ښه زندګي تېرېدله او ډېر دواړه خوشاله وو او په منځ کې مې داسې بې اتفاقي ور واچوله چې دواړه یو بل سره ښه اختلاف پیدا سو قریب دا نه چې یو طلاق ور یو بل ته طلاق ورکړي سره خلاص شي ابلیس ورته تا ښه کار کړی ده راسه ما سره تخت باندې کښېنه ځکه چې کور خراب سه اولاد خراب سه چې کور خراب سه کلی خراب سه چې کلی خراب سه ضلع خراب سه چې ضلع خراب سه ټول ملک خرابي تاسو ګوري په یو کور کلی کې چې یو بلمازي دغه د بلمازي په ټوله محله باندې کوم د اثري یو نیک سړی خو دغه نیکی هم سي اثري من صلی الله علیه وسلم خناس یا خناس حدیث مبارک حدیث راځي رسول الله مبارک فرمایي د هر انسان په زړه کې دوه کور دي یو کور کې فرشته ده هغه د خیر خبري القا کوي په زړه د انسان باندې او بل کور کې شیطان ده دلته با قاعده رسی منګولي لګولې د انسان په زړه باندې هغه د شر خبري ورته کوي الخناس چې کله تعریف ذکر شروع کی مسلمان ذکر شروع کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای شیطان وتښتي وګوره خدای پاک ورته خناس ویل خانی سي نه دا ورته ویل چې یو ځل حمله کوي خناس دا ونه بار بار حمله کوي او بار بار تختی او بیا راځي بیا حمله کوي بیا راځي بیا حمله کوي دا مقابله تر مرګ تر وخت پورې به ورسره کوو ان شاء الله یا د نس خناس کله چې اذان شروع شي نو شیطان تخت حدیث مبارک کې راځي او بمباری هم کوي شیطان چې کله اذان شروع شي بمباری هم کوي موږ د خواجه آباد کې کورو زموږ د جماعت یو مؤذن وو بنارس نوم ډېر تیز اذان به یې کاوه نو ما یو مېلمه راغلی و دا ځان کوم ماته ویل مولوی صاحب تاسو بنارس خو شیطان تر لاچې یې خواته تیر ک نو شیطان نو خناس ته خناس چې کله اذان کیږي د الله ذکر کیږي نو دی تختی او سرعت اچي اواز سره بمباری کوي دا ولی اچي سبحان الله اې د الله ذکر ته ټینګېدل نه شي په سينو د خلکو کې من الجنتی د پیریانو د جنس نه والناس او د انسانانو نه ابتدا د قران پاک الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس زمونږ استاد دا ناست د خدای قبول کړي چې څه مو وویل څه مو واورېدل هغوی د خدای پاک د عمل کول توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین جی